د هر ستاینې کوونکې نه دا خاص الله لره دی ته الله مناسب ستاینې دا معنی منګولې وکړه الف لام احدی دا اصل دی په الف لام وکي نلوی رحمه الله به ذکر کول هغه فرمایي د نور الانوار عبارت دی ان العهد اصل فی اللام فما دام یستقیم العهد لا یسیر الى معنن آخر اصل په الف لام او کې الف لام عهد دی کله چې د عهد معنی کې دی شي نو بل خاطل بیان دي پکار او دارنګي احسن الکلام کې شیخ صاحب بیا زیات تفصیل کړی دی نو کم لکل چې الف لام احدیش نو مان دادا الحمدلله د الله د شان مناسب ستاینه او شیخ عبد السلام رحمه الله ول کل الف لام جنسی سو کخلی نو بیا مان دارازی چې جنس حمد کم چې د الله سره مناسب دی د الله سره خای د الله د شان مناسب حمد دی بیا مغا په هر زمانه کې دا معنی ولیکو ځکه دا جمله اسمیه معدوله عن الفعلیه ده او کله چې جمله اسمیه معدوله د فعلیین راشي حمد تو حمدن او اصل کې نو دا معدول راغلی دا د جمله فعلیه نه او جمله معدولان الفعلیه دې کې دوام استمرار وي که دوام استمرار را نشي نو بیا به د اسمیه ته نقل کول عبس راشي دارنګې د دا هر ستاینې کون کې نه دا معنی د کمزې نه ده دې کې فاعل د حمد نه ذکر کړي چې حمد الملائکه لله یا حمد الانس لله یا حمد الجن لله دا نه دی ویلي الحمدلله او لام للاختصاص راضی الحمد لله رب العالمین ستاینی دی الله لرا چې پالون کې د ټول مخلوقات دی رب پالون کې ته ویل کیږي رب مصلح ته ویل کیږي په صحاح کې ذکر کړی دی الرب اسم من اسماء الله تبارک وتعالى او چې بلتا دا رب استعمالیږي نو په اضافت سره به استعمالیږي لکه رب البیت رب الغلام دارنګ رب په معنا د سید باندې راځي اوذکرنی عند ربک دارنګ حدیث کې راځي حتا تلذل امت ربتها یا سیدتها رب په معنا د مصلح باندې راځي رب په معنا د مدبر باندې راځي په معنا د جابر باندې راځي دارنګ رب په معنا د معبود باندې هم راضي معبود لکه شاعر وایي د الله د ذات نه علاوه ټول عالم ته عالمین ویل کی او دا اسم جمع را مفرد من لفظه ورل نشتا دا قسم چې قومونو رحم رحتون چې کم دی اسم جمع دی دویم تعویل دا کوي چې د عالمین نه مراد چې دی اهل کل زمانن دی یوې پیړۍ خلق الله قران را لګلې دې دې د پارا چې انسان او پیری ته ير ور کون کې شي عالمین انسان او پیری فرا او ابو عبیده رحمه الله ذکر کړي چې عالم عم عم یاقلو د هغه چانه عبارت دی چې چا کې عقل وي او عقل والا سيزونه هغه پنځه قسمه سلور قسمه خلق دي یو انسان عقل مند دی بل پیره عقل مند دی بل شیاطین عقل مند دی بل ملائک عقل مند دی او اشارو ته عالمین نه ویل کیږي زکا چې هغه د عقل خاوندان نه دي او بل تشریح دارا چې زید ابن اسلم رحمه الله ذکر کړی دا عالمین او هغه چاته ویل کیږي چې هغه هم المرتزقون چې هغه رزق خوري د خوراک محتاج وي هغه ته عالم ویل کیږي او سو کې روحانيون ویل وایي چې مان روح پکې وي کل کل زی روحن دب علی وجه الارض او دې ټولو قولونو کې اولنې قول هغه بهتر دی چې کم د قطاده رحمه الله چې ما سوا الله د الله نه علاوه هغه ته عالم ویل کیږي او دا عام دې شامل دی بیا شیخ شاپور مولا ذکر کې عالم په پیسلور قسمه دی عالم ملکوت وتوي عالم ناسوت وتوي عالم الجبروت وتوي لیکيږي عالم العزه ته ویل کیږي لکه نصر المرجان 62 صفحه کې بیا داغه خو وضاحت کړی دی الحمدلله رب العالمین ستاین دی د الله هغه ذات او چې پالون کې د ټول مخلوقات دی هر چاله روزي ورکه هر چاله پالي شیخ سعدی گلستان کې ذکر کړی دی رب العالمین الرحمن الرحیم دا رحمان الرحیم بسم الله کې ذکر شوو دوباره بیا ذکر شو یا خو بسم الله کې ذاتیتانو او دلته صفتان ذکر شوی دي او یادار چې بسم الله جدا وا دا جدا نو تکرار نه دی یا دا الله کریم ته دا اسمونه ډېر محبوب دي نو بیا ذکر ذکر کړی دي والشجر على اسبعين دا ونی بوټي په بل باندې والما او ثر على اسبعين او بول اندې خټه دا په بل ګوته باندې وسائر الخلائق على اسبعين ټول مخلوقات او باقی په بل ګوته باندې دا به الله کریم اوچت کی بیا و فرمایي ان الملک والله به زبات شایما نبی علیہ السلام چې دا واره د په خندل دارنګ چې کله یوم الدین ته مضاف شي داوله مالک یوم الدین الله خدل تم مالک دی داوله ذکر کوي چې پر ورځ د قیامت کې به الله مالک وي وجدار چې دلته کې خلق داوي کوي سو کوئی زما مالک ما سو کوئی زما کرسی مضبوطه را آلته بیا سوک داوا نشی کوله او دا په صحیحینو کې دا روایت راغلی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الارض ويطوي السماء بيمينه الله بزمکا په خپل قبضه کې اسمان په خلاص کې راټول کې ثم يقول بیا الله فرمای ان الملک انا ملوک الارض والجبارون دارنګ د یو حدیث د پاره جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن انیس تا د سفر کړه دی د اوګد سفر کړه دی او هغه حدیث بخاری ذکر کړه دی و هغه دار صحابي ته چوره سیدو وما د نبی علیہ السلام نا اوریدل د دې حدیث ته پر یو میاش سفر کړو هغه حدیث داو دین چې د ندام په غنو مانو باندې راځي یو چې د جزاء ته ویل کی جزاء الاعمال لکه دا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ویل دي الله کریم فرمای یوم اذ یوفیهم الله دینهم الحق سورۃ نور 25 نمبر آیات دی په دا ورځ باندې پورا باور کې الله دوی ته بدل دوی پورا دارنګي په دین په معنا د قضا باندې راځي قضا فیصله دام ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل لی علامہ سالب ذکر کړی دی دین په معنا د تابعداري راځي دین په معنا د نافرمانی راځي بی اختیارهم المحمود الا الخير او دین چې دی نصیرت الملک د بادشاہ قانون ته هم ویل کی دین عادت او شان ته هم ویل کی کدینه ک من ام, ام الحویرس قبلها نو مالک یوم الدین او اختیار مند ورځ د جزاء او سزا ده ته مالک دی الله مالک دی الله رب دی الله رحیم دی الله رحیم دی اوس ایاک الله ته زمونږ رب الله خاص تا بندگی کومګا اے الله خاص تا نه امداد غواړو دا چې التفات لرفع الحجاب کله چې صفات د باری تعالی ذکر کیږي یو یو صفات او پاغه باندې جاری کیږي او بیا د ایاک ضمیر معنی کوي و ایمان او قولک ایاک معنا لا اعبد احدا سواک د ایاک معنی دا دا چې الله ستانه سوا د بل چا بندګی نه کوم ایاک ضمیر منصوب دی منفصل کړي دی بیا په نعبد عامل مقدم کړي دی حصر او اختصاص د پاره معنی ایاکا من لا اعبدو احدن سواکا کریم استا کریم باری تعالی استانه سوا د بل چا بندگی نه کوم او علامه تنتاوی رحمه الله ذکر کړی دی چې عبادت صحیحه د دې لپاره دو شرطونه دي یو موافقت او یو اخلاص لله چې خالص د الله د رضا لپاره وي او دویم دار موافقا موافقا لما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم موافق وي داغه سره چې په کم باندې نبی عليه السلام راغلی وي ایا کنا بدو کې توحید ته اشاره ده توحید دا د ټولو انبیای کرامو مشترکه دین دی نروی رحمه الله ذکر کول چې دا اکرامات تابعی داغه قول دی ابو کلیات دا بالبقا ذکر کړی دی صفحه نمبر 235 دارنګ ذکر کړي انموز جلیل دا یو کتاب دی انموز جلیل 167 صفحه دا دویم جلد دی اعظم العبارت التوحید وكل الانبیاء كانوا موحدين بعقولهم قبل البعثه لو عبادت او داد الله وحدانیت منل دي او ټول انبیاء کرام دا موحدینو مخکې د بعثت نه په اعتبار د وقول باندې معنی عقل وته دا توحید خودلو علامه نشابوری په ابن جریر باندې چې لګیدل دی هغه لیکلی دی صفحه نمبر 51 دارنګ صفحه نمبر 23 التوحید دین دین کل الانبیاء پینځم مالک یوم الدین اختیارمن د ورځې د جزاء او سزا دی او بیا چې دی عبادت دا دا د کامل قدرت تقاضا کوي عبادت دا هغه چا کیږي چې هغه قدرت کې انتها ته رسیدلی وي او دغه صفت د باری تعالی دی د بل چا نه دی یو دلیل پاغه باندې داري چې کا باری تعالی دا دومره لوی اسمان به دستنو ټینګ کړي دی نو باری تعالی د لوی قدرت خاوند دی اور او به په دیوریس کې جمع کړی دي په دې کې اورونه هم شته پړق خيږي او په دې کې بارانونه هم شته دي دارنګي کله باری تعالی یخرج الماء من الحجر وتخرج تارتا یخرج الحجر من الماء کله الله د غټ نه اوبراو باسي کله الله د اوبونه غټه جوړه کی معنی واورتی جوړ کی نو چې کم ذات او بغټه کولې شي غټه او بکولې شي نو هغه د لوی قدرت خاون وي نو باری تعالی د لوی قدرت خاون دی دارنګ کله الله جبال او اجسام چې دی دا روان ګرځولې دي او کله په زبانه او درولې دي لوی لوی جسمونه الله په زیبانه درول دي لکه غرونه او لوی لوی د غرونو په شان چپی په دریابونو کې روانې کړي دي دا د لوی قدرت دلیل دی نو ځکه د باری تعالی بندگی کول پکار دي دارنګه د قدرت خاوند دی خسف قارون فجعل الارض فوقه قارون اخکته بوتو نظمکه هغه د پاس کړلا اور دی هغه په ابراهيم عليه السلام یخي وبکړي دینو قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراهیم او کله او به اور ګرځول دي لکه فرعونانو د پارا مما خطیاتم اغرقو فودخلوا نارا او دریاب کې ډوب شوی دی الله وی اور ته مدن نکړي دي ناغه دریاب ته الله اور کړي دي ابراهيم عليه السلام ته الله اور جنت کړي دي او بکړي دي او بل طرف ته فرعونانو ته الله پاک دریاب نه اور جوړ کړي دي دارنګ کله الله کریم موسی علی السلام د کوی تور د پاسه اوچت کړي دي او کله کوی تور د بنی اسرائیل د پاسه اوچت کړي دي نو د کامل قدرت خاوند دی غرو چې تولې شي قوم داغه نه لاندې کولې شي او موسی علی السلام پاګه باندې د پاسا گویا کولې شي دارنګي کله الله کریم دریاب او چډاګه کی او کله او چډاګه نه الله دریاب جوړ کی او چډاګه څنګه چې کله د موسی علی السلام سره د قوم پورې وته دریاب ته او چې کړه سه لارې جوړې شوې دي خټم پکې نه وي او چې لارې وي او کله چې الله غوښتره د نوح علی السلام د قوم د پاره غ اوچ زی چې هغه کې د سره نمی هم نوی لکه تنورو وفارت تنور دا غین لوی لوی چینیو سیلابونه روان شوی دي د کامل قدرت خاوند دی دیو جنا نبی علیہ الصلات والسلام خپل شاګرد ته وی احفظ الله یا یا غلام اے الکا اے زوانا د باری تعالی د دین حفاظت کوا الله بستا حفاظت کوي او ګورا دا قدرت والا دی کلا د ابو ابو لهب بچی دی د لخر د میز نه ازمره اوچتای او کله د صحابین لار خطا کیږي د ازمره راضی د لمن نه نیسو په ځنګل پار کوي من کان به رسول الله نسبتو تحفظه الاسود وتهديه الشعبان چې کله د کاملو قدرتونو خاوند دی ایا کنا بدو الله خاص تا بندگی کو مونږه پدې کې څه شو ماندار چې بندل اختیار شتا نو پدې کې رد دې په جبريو باندې و ایا کنستاین ای الله خاص تا نه امداد غواړو پدې عبادت کې معنی انسان مستقل نه دی نو په دې کې رد دی په معتزله باندې او حق مسلک د دې بنا بین دی ته الله نه امداد غوښتل او بندگی ته الله کول ویا کنستاین او الله خاص تانه امداد غواړو نو په موږ کې د الله سره وعده وکي چې امداد برچانه غواړو الله نه جمعات کې ولاړ وی او دس کړي وي لاس په ناموي مخ په قبله وي او امام پس ولاړی او امام هم یا کنستعين او دیم پس لکه وي دا شان ځان له یا کنستعين او چې کله د مزن فارغ شي نو بیا وی را مدد شلو یا ځوانا زور دې ډېر دې پالوانا مانی ولې لمنستانا د بغداد شای میرانا الکه تر مز په مقصد پويږي شیخ صاحب یو زمیدار توتی ساتلو او توتی ته دا ټکه خودلې وی توتی چې کله د پنجرې نه خلاص شي زمیدار به پارټي کې کړکۍ یې خو دی خیال کوه پای کې اونن خلې دام او جال وی خو دی وی بس دغه ټکی ورته یادو بهر وتلې دي خلاص شوی دي ویتو دي چې دام نه پنجرې نه خلاص شي بار و زمیدار کوړکې خو دی په کونن خاله او دانې له خلورول ځان خته دي ځان سر دغه ټکی وای نو په مقصد نه پويږي زمنګ بابا دی الله وبخي هغه به یو قصه کولا یو زمیدار توتی ساتلو هغه ته دا یو ټکی خودلو چولې ته پکې شک غني ته پکې شک غني ته پکې شک غني بادشاہ او ته توتی په سو باندې ډېر لوی قیمت وته وای دا ولې وې د حافظ قرآن دی ښا مو مانګه پیسې اغل ورکړلې او توتی تی واغستو ته خلک راغون ک دربار کې چې توتی بنن چې ته تلاوت کوي چې خلک راغون شو توتی ته قرآن وای ولې ته پکې شک غني بل شک به پکې نشته خو لیکن ته قرآن خو شروع کوي ولې ته پکې شک غني هغه نه شک به پکې نشته ولې ته پکې شک غني دغه که یو ټکی دې زده کړی دی یا کنابود او یا کنستاین الکه مسلمان یا کنابود او یا کنستاین الکه مؤمن یا کنابود او بل طرف تر مدد شلو یا ځوان ازور دې ډېر دې پهلوانه مانیول له منسانا او دغه قصې دي شروع کړې دي نو تر کلمې په مقصد نه پوهې شوی کنه هغه د زمیدار توتی په معنا د قران چې پوی نشي ایمان تیرول ګران دي زمارونو او دارته زکوي ما مشکات کې حدیث دی کله چې په قبر کې جواب ورکي او صحیح جواب وته ورکي نه ملک ته تپوس کې دا جواب تا رقم زنه راکو دیو قراتو کتاب الله ما الله کتاب لستلو نو چې سړی قران نه لستل دی به تاسو چې ما جواب د کم زنه درکو اول خو جواب سي کول ګران دي او چې صحیح دي کنو چې دا جواب ته رقم کاپاین راکړې دي خپل رجستر دیو کنه دا الله کتابو دی وجه نه دا الله کتاب تکې نه عذر الله ختم کړي دی ګوره دا شی لګیدلې دی او د په امریکا کې کار کوي بار بار سعودي کې خلک اوري په افغانستان کې خلک اوري په بار ملکونو کې خلک اوري او خرچم په ناراضي دارنګ چې کله و دکیږي دان ته میموري کارت ډکا او د قران درس پکې واوره سیرت واوره عقیده جوړه کا چې د ایا کنابود او ایا کنستعين مقصد څه دی یو کال موږ سره په دې سورته فاتحه درس کړو دا نن چې ته په یورس کې راټولو ختمو ما صرف په دې فاتحه باندې ټول میاش در شوو په دې داسې دې د لوی دریاب دی اور دې گہرائی ته سوکم لنه دي کوشوي او موږ بسیو د علامه رازی رحم الله زما په خیال کې ډیر یو محقق او مدقق عالمو هغه یې صد پاسه او یا کال زما تیر شو خو معلومم کې هیڅ معلوم نشود زه سره په دې پوه شوم چې زه په هیڅ نه پوهېږم په دې باندې پوه شوم چې زه په هیڅ نه پوهېږم امال التراب وللعلوم وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم خوري علم کول دا ډیره ګرانه ده علم خدای الله صفت دی خوري بس عالم شي او دومره دی چې په دې باندې پوه شو چې موږ بس نه پوهیږو پوه شئ د زمیدار توتی ځان نه مجوړوي رونو د قران درس ته کینی که خپل نشي زده کولې بچی ورته کینوي بیا ته ما سوتن کې بچی ما تر یو آیات ترجمه وکا ا د زنانه مزه چې کله زماره طالبای دورو مین دی خوین دی راټولې به ما راټولې کړلې او بس هاي ته مې قران یو سو آیاتونه په 61 کې ریکارډ کړل الحمدلله نن مدرسې چلیږي سوګندې کله خیرخوا کله الله د معلماتو نو متعلمات کې او باز ورته توستا الله تنظیمی کار کا قران وی د قران درس وی الحمدلله دلته کې د کور کور نه د قران درسونه شروع دي ټول شپه دلته کې د قران درس کیږي او دغه د شیخ المشایخ علامه محمد طاهر مولا وصیتو په صحابه کرام باندې د دې اطلاق کیږي لکه دا ابو العالیه ذکر کړی دي هدایت بیا دوه قسمه دي یو هدایت عامه دی چې هغه حیواناتو ته هم کیږي لکه خلق کل شین فاد الله هر شی پیدا کړی دی بیاغه تلار د جون تیرولو خودل دا او کله کله هدایت خاصه دی نغه مؤمنانو ته کیږي تاقی سره مونږ پیدا کړی دی انسان خسته شکل کې دویم هدایت نسب الدلائل چې دلائل او ته بیان شي او ته درولې دي وهدینا او نجدینا الله یې مانګ دې انسان ته دلاره خو دلی دي سورته بلد لسمات دي دریم هدایت ارسال الرسل پیغمبران لېګل کتابونه لېګل زوالین نه څوک مراد دي دینه مراد نصارا دي خو لیکن سفیان رحم الله ذکر کړی دي چې دا ګور هغه پورې خاص نه ده من فسدا من علمائنا ففي شبهم من اليهود ومن فسدا من عبادنا ففي شبهم من النصارى زمون عالمانو کې چې څوک خراب شو ناغه کې د يهوديانو خوې راغله دي او زمون په امیانو کې چې سو خراب شو نو پای کې د نصارا او خوې راغلې دي دا عام دی یا په دې صورت کې سلطائف دي هغه داري چې په دې صورت کې و حروف نه دي ذکر شوی او دې حروف په دې صورت کې سا جیم خا زا شین زوا فا دا ټکی نه دي ذکر شوی دی صورت کې دا ولې نشته ځکه هر یو په مستقل عذاب دلالت کوي فا په صبور دلالت کوي لکه سورته فرقان سوار لسم آیات جیم په جهنم دلالت کوي سورته الحجر درسل وختم آیات سوره اعراف یو کم شپ یو یوسل یو کم اتیایم آیات خا په خزی دلالت کوي سورته تحریم اتم آیات زا او شین په زفیر او شهیق دلالت کوي سورت هود یوسل شپږم آیات او زا په زقوم هم دلالت کوي دخان آیات نمبر 43 او دارن شقاوت باندې شین دلالت کوي سورت هود 106 زوا دا پهلا ان طریقو الی ذلن پدې آیات کې چې کوم عذاب ذکر شوی دی مرسلات هغه باندې درات کې مرسلات آیات نمبر 30 دارنګي فاپ کې نه ذکر شوی یتفرقون ته اشاره ده لکه سورۃ روم سوار لسم آیات د دې آیاتونه د فاتحه دا ودی او دروازې د جهنم دا هم ودی نو څوک چې دا و آیاتونه یاد کې ولولي الله تعالی جهنم دروازې بند کی دی صورت کې انحصار د تعظیم د باری تعالی ذکر شوی دی ولیکل تعظیم انسان د کمال د وجه نه کوي ان کنتم تعظمون الکمال فامدونی فإني ان اله العالمین اے خلقو کچره تاسو د کمال د وجنا بندگی کوئ نو کمال الله له کامل دی زما بندګیو کې ز رب العالمین یم کتا سو احسان چې دی کمال الله رب العزت له الحمدلله کې ذکر شو کچره تعظیم د احسان کوي فانا رب العالمین کچره تعظیم د تمه کوي مستقبل کې فانا الرحمن الرحیم که تعظیم د خوف کوي نفانا مالک یوم الدین په هر لحاظ سره د عظمت او د عزت لایق زېما بندگی زما وکي او علامه رازی رحم الله ذکر کړی دی په صورت کې د الله پنځه نمونه او د بنده پنځه صفاتونه د باری تعالی نوم ذکر شه دی الله رب رحمان رحیم مالک وارزقنا الاستقامة لانك انت الرحيم وافز علينا سجال نعمك وكرمك لانك مالك يوم الدين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين